زما عزتمندو رب العالمین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او قران کریم زموږ استاد لپاره رحمت او یو لوی نعمت او د الله لوی احسان او نعمت الله را لګلې دي په دې مخکنی آیت کریمه کې د قران او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحب قران داغه عظمت او فضیلت ذکر شو چې الله جل جلاله قران مقدس یو د عظیم کتاب نازل کړي چې داغه مثال په دنیا کې نشته او په هغه شخصیت باندې نازل کړی دی چې په مخلوقاتو کې داغه نظیر او داغه مثال هم نشته په مخلوق کې په دیو ځل الله تعالی فرمایل مخلوقاتو ته چې کجرتا سو په دې کې شک کې چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله نبی دی او کنه دی د چې تاسو سره وړي دی کې تاسو شک کوئ په قران کې نو دې قران په شان ته یو صورت جوړ کې پیش کې نو په دې ورستنی آیت کریمه کې الله تعالی فرمایي چې د تاسو نشئ کولای چې عاجز یې کمزوري یې د کتاب د الفاظ د انداز باندې دا کلام جوړولو نه نه دا د الله کتاب دی بیا ومنه د جهنم د اور نه ځان بچ کې بدل ته الله تعالی فرمایي چې کله تاسو دا کارونه کو فإن لم تفعلوا کچره تاسو دا کارونه کوئ نه قران په شان ته او قران د قران په شان ته او سورته تاسو جوړ نکو والله فرمایو ولن تفعلوا هجر تاسو د سنه شي کوله یې مخکې الله فرمایل ذکر شو چې ټول دنیا مخلوقات را جمع شي د قران په شان ته او صورت جوړ کړي دلته الله فرمایي چې کتا سودا یو صورت د قران په شان ته جوړ نکو خو جوړول نه شي او عدت للکافرین او تیار کړی شوی دغه جهنم للکافرین د پاره د کافرانو که تاسو مهنت او کوشش وکم او کې اراده ووم کې خو د قران په شان یو کتاب یا یو مضمون یو آیت نشه جوړولای یو صورت او دغه تیار کړی شی اصلا د کافر د پاره نو بده کې دا ان تحذير او يره د چې هغه د چور دی چې دا اور بلې ده چې کم دی دا په انسانانو باندې او دا هغه اور بلې ده چې کم دی دا په کانو باندې د دنیا اور چې کم دی دا د لرګونه بلیږي یا د نور اشیاونه او الله فرمایي د قیامت پر ورځ باندې دغه خلک جهنميان جهنم ته ورځول شي نو د دیو په ذریعہ باندې با اور بلیږي دا به خشاکو د جهنم او یا آکان چې کم دی جهنم ته ورځول شي هغه با اور او پاغه باندې بلیږي او دا جهنم چې تیار کړی شوی د پاره د کافرو دیو جن الله دلته درې څیزونه ذکر کړل یو دا چې ځان بچ کې د جهنم نه دیم دا چې د جهنم اور چې کم د ذکر دی چې هغه دومره تیز او داغه خشاک ذکر دی چې هغه انسانانو سبي کانی دي او دریم دا چې دا جهنم دا اور چې کم دی دا تیار د کافر د پاره نو دا ځان د بچ کېدو ذکر خو پډېرو ځایونو کې الله تعالی فرمایي چې خلکو تاسو خپل ځان بچ کې د جهنم د اور نه او د جهنم اور او دغه رنګ د جهنم کما اعمال د منه د هغه اعمال نه خپل ځان وساتي چې کم عمل تا جهنم ته بوزي انسان د هغه عمل نه خپل ځان وساته کم اقوال کم خبره کم اخلاق کم کردار چې تا جهنم تراکاږي جهنم ته بوزي هغه خبرونه هغه اعمالونه هغه اخلاق او عادتونه کردارونه خپل ځان وساته الله بل جهنم نه څه شي بچ شي او که عمل جهنم والا کې او چې زبا جهنم ته نظم جنت ته بزم نو دا غلط ده په دیو چې الله فرمایل چې ځان بچ کې ویریږي د جهنم د هغه اور نه چې هغه بلیږي د هغه خاشاک چې کوم د انسانان او دغه رنګ کارني دي انسانان خو ښکار دي چې کله د قیامت پر ورځ باندې د جنتیانو او د جهنميانو د انسانانو د پاره فیصله وکړي شي لامالو چې کوم انسانان کم خلک کافر دي مشرکان دي هغه خو باور ځول شي جهنم ته دغه رنګ کم مسلمانان دي دا غو اعمال تر لکی پس تر لزو تر د اعمالنا چې کم انسان نیکه زیات شي د جنتی شو چې کم انسان ګناهونه زیات شو ګناهونه تل زیات شو درنه شو او نیکه چې کمی دا غتل سپګ شو نو دا انسان چې کم دی د جهنم مستحق وګرځیدل دا غیر پاره بیا ان الله معاف کین او الله خپل مشیت اراده ده معاف کولای شي چې څوک معاف کوي معاف کوي یا دا غرنګ الله جل جلاله چاله اختیار ورکړي چې ته د زړه لپاره شفاعت کې یا د چا لپاره شفاعت کې او دا غره لپاره بل څوک ان نیک صالح دا ان دوست رشتہ دار خپل بل څوک چې په خپل دیتا جهنم والا نبی جنت مستحق ګرځیدل هغه بوله سفارش کوي الله به معاف کړي او کچره د سم نه وی چې الله یې معافم نه کی څوک دغه لپاره شفاعت شفارس هم نه وی یا اجازه د شفاعت او شفارس نه وی دا خلک به جهنم ته وګرځول شي په دغه خلکو باندې بعد جهنم اور بلی دلته الناس هم دغه خلق مراد دي ټول جهنم یان چې په څه ذریعہ سره عقاید او اعمال په وجه باندې جهنم تلاشي نو جهنم اور په دغه خلق باندې وړي والحجاره او کانی دي په دې کې مفسرین مختلف اقوال ذکر کړی دي یو قول دا دی چې جهنم ته الله تعالی د ګوګړو کانی وګرځي ته کله ګوګل چې کم دی دا اور کوي دا اور تیز وي په دیو د باندې جهنم اور چې کم دی هغه به د ګوګل په کانو باندې بلی او دویم قول دا دی چې نه په دنیا کې د کم کانو چا په دنیا کې بندگی کړې ده او په کوم کانو کې چا په دنیا کې تاثیر غنل د الله نه سوا ان چې کوم صفت د الله ده او دا صفت په کانه کې غړل وي د نفع او د ضرر یا د غره کې د نورو سيزونو او کوم خلکو داغه نه بوتان جوړ کړی وي یا نور د نفع او د ضرر یا چا باندې کړی دا وتا پدې کې د اولوہیت تاثیر چا غنل وي په کانه کې هغه کانه به الله تعالی جهنم ته ورغړي هغه کانه به بلی بعضو فسرونو ذکر کړی دا هم د دې لپاره چې انسان ته الله وخی چې تا د کم څه زه د نفع او د ضرر مالک غنو هغه تا او ته الہ ویلو هغه مو تاسو سره یو ځای شو او درم دا چې عدت للکافرین دا چې کله شوی د پاره د کافر هغه د جهنم اور چې کم دی دا اصلا پیدا شوی دی دا کافر د پاره جنت الله پیدا کړی دی دا مسلمان د پاره بلکې یو حدیث کې راځي انځ پایبان محدثین کلام کړی چې دا صحیح سندن ثابت نه دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا هر انسان د پاره الله تعالی په جنت او په دوزخ دواړو کې ځای تیار کړل ان ایسا دا چې کله انسان په دنیا کې ایمان راوړو نو د جنت نصیب شي جنت هیڅ د په تولی کله شي نه جهنم هغه چې کوم دا هغه پات شي او دغه رنګ چې کوم انسان له جنت کې دا حصہ مقرر ده خدای ایمان را نوړي نو دته په جهنم کې دا حصہ پاتې شي د جنت هغه د ځنه ختم شي لیکن اصلا چې کوم دې هغه پیدا کېدل د جهنم د کافر د پاره د مقصد دا دی او جنت الله د دې لپاره پیدا کړی چې د مسلمان موحد صحیح امرونو صحیح عقیدو علی خلق جنت تراوله او جهنم د دې لپاره دی چې چا پکې کفریات شرکیات وکړل هغه به جهنم ته بوزم دا الله یو قطعی فیصله کړې هغه نو وروسته یو انسان په دنیا کې صحیح مسلمانان دی لیکن د صدر سے ګناه کړی دا چې د ګناه په وجه جهنم ته لاړو نو دا اصلا د دې لپاره پیدا نه وي خو بیا به دې سګي خپل سزا سکی بیا به جهنم نه راوځي ځکه یو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو ته جنت څخه کم دی الجنت اقرب الیکم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خلکو جنت تاسو ته کم دی ډېر زیات نږدې دی او دا رنګ جهنم ته تلل چې کوم دې د قصيري داغه مقصد محدثینو دا ذکر کړی چې کله انسان په دنیا کې نه کمرونه کوي کوي کوي لیکن دا یو د عمل صادر شي یا یو د عمل دې په دې نه کومرونو سره سره کوي ډېر نه کمرونه کوي لیکن یو عمل نن د د سره چې هغه د الله تعالی د غضب او د غصې دی او بیا کم غني الله دغه داغه پوج باندې ناراض شي جهنم دلځي شي او ډیر ځل یو انسان د سده چې ډیر کارونه او د غرنګ ډیر عملونه د بدای کوي خو اخر کې د دې عملو کې ګناهونه توبه واسي او معمولی غونې عمل باندې الله تعالی د ناراضي شنو جنت د نصیب شي من شراک علیه په دې وجه باندې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلکو تاسو سبا او بیګا د خپل ایمان او د غرنګ د خپل عقیده باندې چې کوم د سوچ فکر کوي لکه قیامت ته نږدې به د زمانه او د وخت راشي چې د خپل ایمان سای صحیح سلامت ساتل چې کم دی دا و دومره ګران وي لکه څنګه چې انسان په خپل لاس کې سکروټ اخلي چې دیو ما سبا کوي په حالت د ایمان کې او بیګا کوي ما خام کوي په حالت د کفر کې او دیو ما خام مسلمان یو سات دی پاسینو دی بکافر وي مقصد دا دی چې د عمل بدن صادر شي چې عمل د کفر وي په دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان عمل کوي نو په خپل عمل په خپل سوچ کوا عمل چا تم ګتمنسا چود کېږي ما سوتن په خپل سوچو کا جما د سهار نواله تر د ما ما سوتن د ود کېدو پر کم یو د عمل نه کړي د زمان ایمان نه ایتلې دغه رنګي سهار را پاسې نو بیا هم سوچ کو دلېګا د ما سوتن نه د سهار پورې یو د عمل می چرته نه کړي چې داغه په زمان ایمان لار شي د نبی صلی الله علیه وسلم د دې لپاره کړې چې خلکو تاسو څه کوي د ځان سره خپل ان حساب کوي حساب ځان سره خپل کا ان خپل پیمان او خپل عقیده او خپل عمل باندې په خپل سوچ او فکر کوا حقیقت ته په خپل رسوا دا د خپل خپل ان ځان پته ته لګي په دیو د نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی فرمایي چې دا جهنم اصل کا تیار د چا لپاره دا د کافر لپاره دی مسلمان د وجه د عملنا جهنم ته ځي خو بیرته براوځي ایمان ایمان مسلمان کلمه ویلې ده او عقیده د توحید لرل ده نو د بنک جهنم تلاړ شي د عملونو په ځبان دي خو بیرته براوځي او چې کافر چې کوم د جهنم تلاړو نو هغه د پاره دوباره وته نشته وي په دیو ځبان الله تعالی فرمایل چې تاسو مخکې ذکر د قران او د غرنګي د نبی صلی الله علیه وسلم چې قران کې تاسو شک کوئ د قران په شنو معاملې غوند صورت جوړ کړئ چې نشه جوړولې چرته الله فرمایل تاسو دا کار نشه کولای بیا معلومه شو چې قران د الله تعالی یقیني او حقیقي کتاب دی تاسو د هغه جهنم نه ځان بچ کې هغه جهنم د هغه اور نه ویریږي چې کوم اور په خشاکو چې کوم دی د انسانانو او د غرنګي په کانو باندې بلیږي دا غي اور نزان بچ کې او د الله نه ویریږي قران په صحیح طریقه باندې ومني یعنی په قران باندې څه ایمان راوړي او رسته دا دلته مختصر ذکر وکړو ورسته نور زینو کې تفصیلا ذکر راځي بیا په قران کریم کې د جهنم ډېر صفات ذکر دی ورسته الله تعالی په ډېرو زینو کې دا څنګه د جنت صفات ذکر کړې په دې پسې په دې آیت پسې هم ذکر د جنت دی حال تور سره د جهنم ذکر هم کړی دی چې کوم انسان په دنیا کې صحیح ایمان راڼوړو عمل صالح نه کولو په دنیا کې د خواهش موافق زندگی تلاور نه دغه جهنم لګوي او چې انسان مهنت کوشش کوي او عمل خپل نیک د قران او سنت موافق عمل کوي د خپل خواهش مرزه د موافق عملونو نه ځان ساتي دله دغه نعمتونه او دغه جنت وته ملایي ځکه ورستنی آیتونو کې الله تعالی فرمایي وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات اے نبی صلی الله علیه وسلم زیر ورکا کسانو له ایمان نه وړي وامل صالحات دمونه کړی دې نه کو په دې خبره باندې ول زیر ورکا ان لهم یقینا د دې لپاره جنات جنتون دي تجری جبې من تاتلن حالان دي داغه نه ولي یعنی چې چا دا قران منلی دی چا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت او دغه پیغمبري منلی ده او دغه په طریقه او دغه په منهج باندې روان دی الله فرمایي جنت به ول ورکم د جنتونه چې دنګ دنګ کوټه او بنگلې به ول جوړې کما لکه څنګه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلکو جنت الله تعالی او د میدان پیدا کړی دی چې خوشبودار ازمکه ده هموا او صفا هموار میدان دی باغی کزان له کور جوړې نوم بد دي نه جوړې کال ته ځان نه باغونه لګې نوم د دې دنیا نه بلګې د دنیا په امرونو سره تاسو د پر باغونه کوټه او بنگلې جوړېږي په دې وجه نبی صلی الله علیه فرمایي خلکو تاسو په دنیا کې نیک عمل کوئ په دنیا کې ذکر اسکار کوئ په دنیا کې قرآن تلاوت د قران کریم کوئ په دنیا کې منځونه کوئ د دې په ذریعه سره الله تعالی ستاسو لپاره کوټه او بنگلې جوړوي چې هغه لاندې نهرونه پاچمنو باندې نهرونه به جوړسته بدل ذکر راځي اصلور نهرونه د عام جنتانو د پاره د هر چا د پاره وي د خالص اوبو د غدینو د شودو او د شرابو الله فرمایي چې چا عمر لا دې د پاره وتقه جنت ول اور کما او صحابي د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم ته ان زیات تر خدمت وکولو یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم ته نبی صلی الله علیه وسلم شپې پاسه او تهجد د مان زړه پاره ما نبی صلی الله علیه وسلم ته او د صبور او د غرنګ نور هغه ضرورت چې کم دا غوغه مې ول راوړو نو نبی صلی الله علیه وسلم زما د عمل نه خوشاله شو او ما ته چې سلنی ما شیطان وغواړه چې څه زغواړې چې الله نه ستاله پر دعا وکم چې الله ستا حاجت او ضرورت پوره کړي الله نه څه غواړې نو ما ته دا او اوس نو وایا وغواړه چې الله تعالی نه دعا وکم دا صاحب او ته فرمای الله رسول زغواړه ما مرافقتک فی الجنه استعمال ګرځیا غواړم په جنت کې نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل دا خو صحیح او او غیر او غیر ذالک اې د دې نه علاوه بل څه تنه غواړي بل څه ضرورت حاجت دې نشته دا او ته هو ذاک هم د قدن او دم د غواړم د الله رسوله دا غواړم چې په جنت کې ستا سره یو ځای ما او جنت کې استا ملګرتیا زما نصیب شي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اعنی علی نفسک بکثرت السجود زما امدادو کړه خپل نفس په ذریعہ سره د کثرت سجود په ډېر سجدو سره مانا دا نبی صلی الله علیه وسلم تر څونه فرمایل ک الله نه دعا وکړه باطن چې الله دا پلانې صحابي دې د زما سره په جنت کې یو ځای کې دا زما ملګری او ګرځي په جنت کې الله به ګرځولیو الله مخلوقات او خدل چې نبی صلی الله علیه وسلم نه دعا وکړه او نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې زما ملګرتیا و تا ته ملاو شي په جنت کې خو په دې شرط سره به کثرت سجود په ډیروالي د سجدو سره مانا دا چې الله عبادت ډېر ډېر کوا په دنیا کې نو مقصد د محدثینو ذکر کړی دی چې انسان دعا غواړي دعا خو عبادت ده او دې دعا غواړي چې الله مال جنت نصیب کړي الله جنت الفردوس را لرا کې د سحر نمازي ګره پوري وګدا وګدا دعاګانې غواړي دعا غختل خو په خپل ځبان عبادت ده او کده دعا غواړي او د عمل د جنت نه کوي مز دې نه کوي دعا غواړي چې الله مال جنت را کې الله مال جنت را کې جاړي او روزه نه نسی الله مال جنت راکې قران نه لولي الله مال جنت راکې نیک عملونه نه کوي دې تجار چې الله مال جنت راکې نو الله ولنه ورکې الله انسان جنت بردل درکم خو زما عبادت کوه په دې حدیث باندې نبی صلی الله علیه وسلم دې امت ته خودله چې ټیک ده الله نه جنت غواړه نبی صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي چې تاسو الله نه جنت غواړئ او جنت الفردوس غواړي او اول با عمل چې کوم دی الله د جنت د پاره کوم شرط ګرځول دغه عمل هم کوه عمل سره عمل کوا د سنا چې مان مستنکه د مان د پټین کې په پلو پټو باندې ګرځي ځان له کم دی غان او بجان او ریا د غرنګ نور سکار روزگار کې او به چې الله ما جنت ته بوزن الله خو ټیک د جنت ته بوزي خو دا عمل د جنت نه په دې حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم خو درا چې خلکو تاسو چې کوم دې عبادت د الله ډېر ډېر کوي الله بدل جنت درکې او بل مخکنی حدیث کې ما ذکر شو په دې باندې محبت دې وجه محدثین او په خپل کتابونو کې مستقل په دې باندې باب کې خدای لري باب المجاهده چې انسان جنت غواړي په دنیا کې به مجاهده کې الله فرمایي دغه نعمتونو والا جنت بدل درکما خو په دې بدر در کوم چې په دنیا کې پنځه وخت مزبه کې لکه موږ یو عبادت ده دغه رنګ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته چې کوم نه ډېر ډېر سجده کوه بل صاحب دې فرمایي لکه اول حدیث ذکر شو ځکه چې کړه الله تعالی ته سجده کې او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم د نبی سره ثابته چې ته چې کوم نړۍ ډېر سیده کوا الله تعالی دا علیک بکثرت السجود ته د الله تعالی د پاره ډېر ډېر سجده لګاو معنا د ډېر ډېر منځونه کوا فرض مصحبتا فرض دا خو بخامه کې خو د فرض سره د نفل اهتمام کوړې ډېر سجدي الله تعالی ته کوه ځکه فإنک لا تسجد سجدتن ځکه ته هیڅ یو سجده الله ته نه لګې الا رفع کالله بها درجتن مگر الله تعالی ستا درجه چتوي په دې سجده په ذریعہ سره او الله تعالی چې کوم دې ګناهونه معاف کوي د دې سجده په ذریعہ سره معنا دا چې انسان الله ته ډېر سجده لګوا عبادت هم الله ته کوا نو دې سجده لکول دا دوه فائدې نبی صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې ذکر کړې یو دا چې سجده لګول په وجه باندې الله تعالی صاحب یا دروځو چدوي دیم دا چې الله تعالی به سجده کول په وجه باندې ستا ګناهونه معاف کوي په دې وجه باندې د صحابي د نبی رسول سلام فرمایي چې علیک بکثرت السجود پتا وای دا لازم دي چې ډېر زیات سجدي الله تعالی تکوا باندې مونږ ډېر کوي عبادت ډېر کوي دغرګي نورم د دې متعلق ډېر احادیث ذکر دي چې نبی رسول سلام فرمایي الله بدل جنت درکې خو د جنت د پاره په دنیا کې مهنت کوه په دنیا کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان ته په دنیا کې د الله د ذکر کوا ا ذکر یو د عبادت دی دام چې کوم نه مجاهده د جنت باغونه او د جنت میوه او د غرنګ د جنت هغه مهارونه تاسو ملاويږي په ذکر باندې چې کله مزګاری په خپل لاس باندې ذکر کوا په تسبیح باندې کوا په بل سیز باندې کوا او اسه کوا د لاس باندې مشمیرا او په غوتو مشمیرا یا په تسبیح باندې مشمارا خود الله ذکر کوا ډېر لا تعداد کوا یو اسکار دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سهار سلزل وایا ما خام سلزل وایا هر مانده پسې دون دون زل وایا او په خپل مقام بیا کوا خو نور عام وخت د الله تعالی ډېر ډېر ذکر کوا چې کله ته ټیم ملاوي ګنو تلاوت د قران کریم کوا دا سری دا د جنت د پار اسباب هم دغه دغه سيزونه دي پنځه وخت مز کوا نوافل ور سره کوا دغه روزه په کال کې او ځل لازم مز پنځه وخت دی او دغه رنګ د پنځو وختونو سره نور به کوم نفل منځونه مکوا دغه رنګ روزانه چې کوم الله تعالی کتاب تلاوت کوا دا ستاسو پر شفاعت کوي د جنت سبب بستاره پاره ګرځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خپل جبه د الله تعالی په ذکر باندې رب اللسان وسا الله ذکر ډېر ډېر کوه په خپل جبه باندې په دې جواب باندې مسلمان غیبت مکوا بل مسلمان ته بجره دې مو آیا په دې جواب باندې اچھا بل څه نقصان او د غرنګي بهوده خبره مکوا د الله دا کتاب نو د نبی د سنت نه خلاف خبره په دې باندې مکوا ګډ وډ مو آیا په دې جواب باندې الله تعالی د ذکر د پاره درکړی دا د الله تعالی د دین د بیان د پاره درکړی دا د دین د ذکر د پاره الله درکړی دا عجب صدا څومره لوی نعمت دی لکه انسان د نعمت د یو نعمت هم چې کوم د شکر صحیح نه دا کړی دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک سهار را پاسي او دا دعا وایي اللهم ما اصبحك من نعمت اللهم ما اصبح من نعمت او باحد من خلق فك فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر ودا دعا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یاد کا چې کله دې سبا سهار خطو نور صدا دعا وې الله تعالی د ټولو نعمتونو دې شکریا ادا کړل او کله جما خام شنو بیا خپل ما خام دا دعا وایا معنی صدا اللهم اے الله تعالی ما اصبح بي یا ما امسا بي من نعمت الله ما سبا کو بكم نعمتونو سرا الله ما ما خام کو بكم نعمتونو سرا غستا نعمتونو زما باندې دي ان زما یواز په ما باندې دي او بیا حد من خلق کای الله تعالی ستاسو نور مخلوقات باندې په کوم یو مخلوق چې ستاسو نعمت دی فمنک وحدک ان الله تعالی دا یوازې ستاسو طرف نه دی چې ستاسو سره څوک شریک نشته دی ته یک یوي الله ستاسو لپاره تعریفونه دی او ستاسو لپاره شکر دی موږ تاسو ډېر خبرې کوو نور خبرې یادو پکار دا دعا خو انسان ځان له یاد کا د انسان خو باندې چې باغ باندې الله نعمت نه د سیسو کوم نشته چې الله نعمت باغ باندې نشته نو بکار چې بلې جواب باندې دا دعا یاد کا په خپل جواب باندې کوشش لګ دغه د پاره مو کا سار نمازګر پر څومره خبره مو یادو ما شومان ته وایي چې کم نه دی قرآن او سنت د ماحول نه لري په یو ګړ یو ګنټه به تګانې وای زه مشران لم خبر دي سنج زما جواب پیدا شوی ده نور خبر له خجبه نه پیډيږي د دنیا خبره او تخیا دي یو دلته د ابتدا د دنیا لپاره او د قصو کوي به تخیا دي چا د کینا وایا چې ما ته دا دعا ولیکا بچی ته وایا بل چا ته وایا عالم ته وایا دا دعا ځکه الله به تعالی نعمتونو سره یو ځل دی وای بل ستا د نعمتونو شکر ادا کو د الله نور شکر خدای په د هر نعمت به جدا جدا سره شکر واسه دو رکعات مز دیو کو باغ سره د نعمتونو شکر ادا کیږي د ټولو جد د نعمتونو مقصد دا دی چې الله دا جنت ورکړي خو په مهنت سره به ورکړي باب المجاهده ډېر حدیث محدثینو ذکر کړی دی چې په دنیا کې وسکه خپل لا پیسې مال دولت دا به هم لګي او دغه رنګه خپل وجود نفس به هم لګي خپل وخت به هم لګي د دې لپاره به کوشش وکړي اخو چې کم دی الله نه دعا غواړي چې الله دا زما وسو طاقت دی اخو چې کم ته مال چې کم دی ان ما معاف کړي او جنت را الله کې الله بدل درکړي او جمز نه کوم روزانه نه سم ذکر نه کوم تلاوت نه کوم او دغه رنګ نه که خبره او د قران او سنت مجلس لنظم او الله مال جنت راکې نو الله خو ورکه بالکل غفور رحیم دی او د الله فرمایي چې جنت به در کوم خو په نیکو عملونو دا به شرط دی چې محنت کوه په دنیا کې زما عبادت کوه زما ذکر کوه زما د کتاب تلاوت کوه د جنت د پاره هم محنت کوه لکه څنګه چې د دنیا د پاره کې الله تعالی د جنت در کوم واخر دعوانا الحمد لله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 حمده شو څه دی ودرولې کترای زمانه وړه د پخپاتا خلا څنګه وړه لګاچو ته خلا مختدي امام نه وړي چلا سمګر وړي ورکه پاتو ته